وازل وازل سبیلا وان کادو او یقینا نزدیو دیو ان مخفف د مسقلنا او یقینا نزدیو دیو لیفتنونک چړولې تعالی رضا قران نه چې موږ وه کړه دتا تا لتفتری علینا د پرشت وتړې په موږ باندې غیر ددنه الا ازل ازل تخذو ک خلیلا په دا وخت کې دیو باندې ولې تعالی را ابن کثیر او ګوره 53 او دریم جلد روح المانی 189 او اتم جلد تسهیل او ګوره 176 قرطبی امام قرطبی 300 صفحه ول سمجل فواید عثمانیه 375 پدې کې ټول باس پدې باندې ده چې نبیان معصوم او غي د پاره دلایل ولولا ان ثبتناک و ازل لا یلبس خلافک او په دا وخت کې دی بدرنګ تیر نه کی رستو لستان الا قلیلا مگر لګ تا به واشي نبی خودی وام درنګ تیر نه کی دا به مان پاتې نشي الله وای اشاره د عذاب د اهل مکه والو ته فتح د مکه را لاله ترغیب قرآن تا بیا پینزا زجرون بئی چې د الله د قرآن نه څوک مخړی بیا صداقت د قرآن بیا اثبات د توحید او د رسالت اقیم الصلاة لدلوک الشمس خو مې پرې خو ده په کوڅو کې ګرځم خو مې پرې خو ده پلانې کار کوم او بخور کوم الله فتهجد به خو بپرې دې په قران منا قران بللې ډېر مزه کوي ان لك في النهار سبحا طويلا محبوبه پورس کې لوی مشغله ده نشمه پاسا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با اترکاتا خامخا کول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رمضان او غیر رمضان کې کان لا یزیدو فی رمضان و غیره علی 11 رکعات یو لس رکعاتن واتبا تهجد شونو دا درې باوی تر شو شا د هغوی د چې شوګیر هغه چاته به څه ملاویږي چې شوګیرو والی زما محبوبه کتا ته مقام محمود در کومه شپې به شوګیره ایو صحابي و یا رسول الله نبی علیہ السلام خادم دی نبی په دروازه به ولاړو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو وخت کې راوته لوټه په لاس هغه ورته ولاړ دی ټول شپه ټول شپه نبی علیہ السلام خوشاله شو پلانیا غواړه څه غواړي استا مرګرتیا په جنت کې ویبل څه شي هیڅ نه غواړم صرف ستا رفاقت په جنت کې ورته پلانیا نن شوګيره وکا عزتونه د شوګيرو والا نن الله ته جړه وکا کلنچاګانې الله ته وکا بیا بران شي بیا به شوګيري ویننه بیا به الله ته د جړه او د کلنچا غ عزتونه به تا ته محسوس نشي نن دا ورځې دي زما تاسو نه مطالبه ده د الله د پاره خصوصا هیڅ نشي کولای دوه رکعات څه شي خصوصا پر رمضان کې پاسې دې زر زر خپل او داس وکا ان پن کې او ماشاء الله بیا دوه رکعات منځ وکا او بیا درې منټه دوه منټه خپل الله ته په هټ کو هټ کو جاړه پته نه لګي بل رمضان راځي او کنه راځي پته نه لګي دا خوږې شپې په مونږ باندې بیا راځي او کنه راځي تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری وای د دې عرار خوشبوې نه نن فائدہ والا پته نه لګي دا عرار برا باندې د دې دا خوشبوې په بونګ باندې بیا راشي یا برا دا رمضان به بیا یا راشي یا برا نشي عسا یباسک ربک مقام محمودا مقام محمود څه شه ده دا شفاعت عظما ده چې نبی عليه الصلاه والسلام وای خلق با آدم عليه السلام تلاړ شي ابا عزت دې دا پارانه هم چې حساب کتاب وشي نو علی السلام تلاړ شي هغه به عزت دې د پاره نه ابراهيم عليه السلام تبراشي موسى كلم الله تا عيسى عليه السلام تا محمد رسول الله تبراشي صلى الله ابو عزت دې د پاره يم نبی عليه السلام عزت عرش لاندې بسیده لګو دا الله هغه صفاتونه به کوم چې نن زما په ذهن کې هغه نشته وای الله به ارفع محمد سر دی اوچت کا سل تو تا غواړه سچ غواړي طالب در کولې کی دې ته ویل شي د دن ورستو بیا د شفاعت دروازه کوله دې ته شفاعت عظما عسای یباسک ربک مقاما محمودا مقام محمود به الله تعالی درکې یو حدیث کې راځي کله چې روز قیامت شي میدان محشر شي نو پیغمبر خدا وای فوکسا حلت من حلل الجنه ما ته جنتی او جوړه واغستول شي ثم اقوم عن يمين العرش بیا بزد عرش په خې تر باندې پاسم نبی یو تن د مخلوقاتونه چې په دې مقام باندې هغه پاسي صرف محمد عربي ترمذی کې دا روایت ده سو کوئی مقام محمود نه مراد ده ده وقر رب ادخلني او اے زما رب داخل کمالرا زید داخله دو رشتیا تا وبا سمالرا باطنی امراض د پاره هم شفا او د ظاهری امراض د پاره هم شفا ما هو شفا تاسو دا فاتحه په فضایلو کې واوریدل فی فاتحه الكتاب شفاء من کل دا د هر بیماری شفا ده او شفاء من کل سم د هر زهر او شم د هر زهر نه پکې شفا ده د بقره متعلق تاسو واورې ده سم واورې ده رورا سم واورې ده چې باطل پرست د مقابله نشي کولای سحرګر او کوډګر او باطل پرست ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین رحمت دې د ایمان والو د پاره ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وايي مونږ یو ځای ته لاړو یو کس ویلا چې زموږ یو مشر مار چې چلے دی تاسو راشي دم په واچوي مونږ ول دسه دمونه نه اچو خو ډیر غړي کرا کې بيزي غړي په سواب اچو په هغه مونږه دا سکو مونږه په دم واچو هغه مونږه غړي بيزي راکړي ادا مزیداری بخاری کې دا روایت ده دنه دا معلومیږي چې په دم باندې ساغسته شي خو البته دا خپل مشغله نه دی جوړول پکار ښه چې مستقل تخپل مشغله کی وننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین او رحمت ده د ایمان والو د پاره شفاء د قران تفریج القلوب وتطهیر القلوب وتکفیر الذنوب دا یو د الله کتاب دی او کله چې نعام کومه په انسان باندې اعرضا نه رازو کې وانا اب جانبي او لری شي په خپل اړه باندې او کله چې ورسي د تشر کان یا اوسا ودینا امید د الله نه یا د خپل معبودانو نه قل کل یعمل علی شاکلته تو ټول عمل کوي په خپل طریقه علی مذهبه او طریقته التي تتشاکله په خپل طریقه باندې عمل کوي په خپل مسلک باندې عمل کوي دا زور نه ده کوا کوا چې سکه کوانن رب تاسو خو یې ده به من هوا لکابه خپل بچی ته بچیا کوا کوا مازیګر برازه زبده سم کمخه هغه هغه ګوته دې هغه ګوته په دې خبره دلالت کوي چې دا دې بچی را قانون ور کوي ويسالونك عن الروح محبوبا دا زجر دی ما څنګه مبارک قران دنیا والا تر علی غلې چې د هر مسلې حل پکې دی او خلک بیا هم غلط پوښتنه کوي نبی علیہ السلام د عبد الله ابن مسعود سره په یو پټی کې روانو نو د يهوديانو یو ګروه راغې نو سوال د روح په باره کې وکړو ويسالونک عن الروح تپوس کې استانه په بارا د روح کې قل الروح من امر ربي تپوس کې د روح په بارا کې د ظهور د کومه طرفه ده نو جواب قل الروح من امر ربي تو اي روح د امر د رب زمانه ده منه د الله د طرف نه د ظهور ده روح په حقیقت باندې پورا په حقیقت باندې یو الله خبر ده البت دون خلق دنیا والا دون پوی دی چې روح هغه شی دی چې دغه په فکر باندې شی زنده کیږي او دغه په استلو باندې شی مړ کیږي دونه باندې پوی دی د اهل طب په نسبانه روح درې قسمه ده یو طبيعي روح ده هغه په جګر کې دیم حیواني روح ده چې انسان په زندګي هغه پزړه کې ده دریم نفسانی روح ده چې هغه په دماغو کې ده وای د جسد مثال کارخانه ده نو د روح مثال د بجلی کرن ده قل الروح من امر ربي وما اوتيتم نذر کړه شوی تاسو ته د علم نه مگر لک او که زمغه خو خشینو خامخا بوز بوزمغه هغه قران چې موږ وه کړه د تا ته ثم لا تجد لك بیا وت بیان مې د خپل ځان د پاره به په دی باندې علینا په موږ باندې سو کارساز قران مدرنه بوزم یو ځل ابو بامزی یو ځل الله قران څوک به بیا راوړي دا خیسته ټکی کله چې نور هغه طرف نه راغی یو وخت به داسې امراشي چې قران به اوچت شي الا رحمتا من ربک قران درنه نه بوزم چې تاسو بغاوتونو ته ګورو د انسان د بیروخی ته ګورم د دې انسان نالقی نالایقی ته ګورم زه خپل کتاب ته اوچت کما خو نه اوچتا ولی الا رحمتا من ربک مگر مهربانی دا د جانب درفستانه یقینا فضل د الله کان علیک کبیر د پتا باندې محبوب ډیر لوی تو اے کچرته جمشی اعجاز د قران تو اے کچرته جمشی انسانان او پیریان اوس الله یو دلیل ذکر کوي د پاره د اثبات د قیامت اولم یرو ادا خلق نه ګوري چې یقینا الله غزاد ده چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا قدرت لري علی ان یخلقا په دې باندې چې پیدا کې په مثال د دیو مثال د دیو معنی نه دیو ذات د دیو د دیو ذات الله پیدا کی په دې الله قدرت لري کله مثال په معنا د ذات لکه دلته سورت یاسین 81 کې هم داسې مضمون سورت احقاف 23 کې هم داسې مضمون وجعل لهم اجرا او ګرځول دی الله د دې د پاره نیټه چې شک نشته پدې کې انکارو کو ظالمانو الا کفورا مگر دنا شکر نه انکار نه کوي یا ز ګمان کوم پتا باندې اے موسی چې پتا باندې جادو کړې شوی دی قال لقد علمت ان يل موسی عليه السلام تا ته پته ده ظالما خپته ده ولې مونږه سيزي معلومه ده شو چې دن نه دې ته پته وا چې موسی په حق ده مان زلها اولای چې نه دی را لګلی دا مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر دلائل دی زایو ته شوملې خو دې دی او پای کې مال ګډېرا کړدا او سغا شوملې ډېرې تروي دي مالګي نه دي ډېرې سخت اوس د غریب د خپل جوی جوی د شخلې ویتی ویتی کوي اور ته ته د خپل ولې د سیدا کې دا غریب یې نه شي تا په کې مال ګډېرا کړې حالت جنگ جوړيږي د دروازې ته وته دی د دروازې کې ودرېدل دی مجبور شوی دی عجز وی حق بویم او حق بویم چې تروا دا او تروا دا او تروا دا ایسته جوړی وال دي تخته دی موسی کلیم الله وای چې تر سو پورې بزویم خو تروا خدا کنه خدای والیا لئنی لا اظنک یا فرعون مسبورا هغه چاله را چې د سره په غونډه او یې موږ پس د دینه بنی اسرائیل ته اوسه گئے پزماکه کې یا ملک شام ته مراد ده یا مصر مراد ده او مصر ته الله دی راوسته په زمانه د داوود علی السلام کې فایزا جا وعد الاخره کله چې راشي وعده رستنه را بول موږ تاسو په غونډه او بالحق انزلنا هو په حق باندې د قرآن نزول شروع شوه او بالحق نزل زنه یاد کړه د خپل ناس تنام اغزه هغه خپل الله تا پاجزای باندې دی که خلک چاته مينت کوي نو دا غزنه ونسي وای رورا د الله د پر ما سره مهربان دا غزنه ونسی الله هغه د ناس تنعم زه دی خپل الله ته سر نه ګون ګرځي وای دې د دې لایق دی چې د تاغه و علم ورنکړې شي چې د تنف ورکی داریمی کې دا روایت دی معلومی کې دا چې جړه سونه لوی مقام دی یو صحابي وای یا رسول الله ززان د جهنم د اور نه په سبانه بچ کما یو محبوب عالم یو حدیث ده یو انسان د الله د يرنه وجاړي د جهنم ته نشیتله حتا يعود اللبن في الزرا تر دې پرې چې شوده غلان ځکه واپس لاړ شي څنګه چې دا امکان نشته د انسان جهنم ته نشیتله چې پیغمبر په زور مونږ کا غوي خندل چون کې بدین پر مزاق جوړیږي نو الله وې په ټولو منځونو جهر مکوا ماسپخین کې کافرانی مازیګر کې ماخام کې دیو په ډوړې باندې مشغولي او د ماسختن او سحر خو دی ودی نو تاسو خپل منځ په جهر کولای شئ وقل الحمد لله الذي ويحمدنا دي الله غزاد لرا لم يتخذ ولدا چنه دې نیولې بچي ولم يكن له شريك في الملك نشته دغه د پاره حصہ دار په حکومت کې ولم يكن له ولي من الذل او نشته دغه د پاره ولي امدادي د وجد کمزورې نه وکبره تکبیرا لوی بیان کده الله تکبیرا په لوی بیان اولو